پر الله باندې بل نقطه ور سره کړی دی او قدمه لانه اسم الذات والذات مقدم على الصفه نو پر رحمان باندې بیا بل نقطه د ور سره او هو ابلغ من الرحیم فلذا قدمه صيب فوتره الرحیم باندې بل نقطه ده او دغه دی نو من الرحمه ولا بد من المجاز اوس ته بسم الله چې د طالبانو د نقطو دا غساز کړی د بسم الله باره کې ما مخکې د کویل هغه د واضح و غرض و اسامی و تعریف و غرض و موضوع قسمت کی بیان کړ د بسم الله په باره کې موږ تر کویل موږ ول بیانونه پکشي یو دا دراوړو وجی علماء کله کله لیکلي په سر کې د کتابو یو بیا په دې بسم الله کې هغه دې ذکر کړی د فضل بیا د دې معنا سره تنمي بیا یې دې مجرور کړی د لاري ور کړی دي بیا د عادت متعلق خبره ده دې الفاظ معمولی تشریح چې دا اسم الله الرحمن او رحیم څه دا شپږ غوړي په بسم الله کې ضروري دي یو د بسم الله د هغه راولو واجبي طالبان یو په بسم الله کې دا دی هغه د دې معنا څه ده دې وجه مکسوره ویلې مرفوع منصوب یې نه ده ویلې او د دغدي متعلق څوک دې چې بار دا بسم الله کوم جمله دی دې په پوس او دې الفاظ بیان چې دا اسمي الله الرحمن او رحیم مول مخکې د کویل چې د بسم الله دراول د پاره مشهور د عادت موجود ده داسې یو حدیث راغلی د دې حدیث اتباع یې کړې ده نو ځکه په سر کې د دې تسلکو دی بسم الله ذکر کوي لیکن پر دغه مې وجه باندې یو اعتراض واردېږي طالبان خلاصه د هغه اعتراض نه لکه د بسم الله مبارک چې حدیث راغلی دی چې د امر زیبال شوق وکړي خو د حمد مبارک هم حدیث راغلی دی د امر زیبال شروع وکړي او دا شروع و ابتداء چې ده دا د تعریف د شماشان ذکر الشیء اولا لم يذكر قبله شيء سواه دغه الفاظ ذکر کیږي دا د ابتدا معنا ذکر الشیء اولا دا ذکرول د شی اول دوار لم يذكر چې نه ذکر شوی قبله مستر د شی سواه پاتوا ده د په غیر په بل شي تر د مخې دي ذکر شوی اوس نو چې په حدیث باندې د بسم الله عمل راځي دا هم د حدیث باندې عمل نه راځي په هغه باندې عمل کوي د بسم الله په حدیث عمل نه راځي په ابتدا په یو بسیط شي وشیان لکه ځای یا به شروع په بسم الله وي یا به په هم په دواړو شروع نه کیږي په دې دوه حدیثو کې د یو ترجیح پر بل ثابتوي او کړي وخت کې سره برابر شي نو اذا تعارض فتساقط په یو عمل نه دلته په بسم الله فاجس عمل سوی دی هغه هم فاجس وان نه دی سوی په دې د ساره یو جواب ما د شکاو کوي بیا مول ویل مول ول داغه د دوه حاجس سوی نه وا دا دی یو حاجس د دې تفسیر زبر راغلی بارن و غیر مقاصد ته چې نسبت واخلي غیر مقاصد بار مخکې دي کنه دې مخکې پاره کار نه لرم دا غیر مقاصد ته نسبت مرتبه دا هغه لا بشرط شدت طالبان مقاصد ته هغه مرتبه د بشرط شدت په کوټه دا د ابتدایي اضافي د دې هغه مجول و دغه ته مقاصد ته چې استخوار د دې شرط شي مرتبه او غیر مقاصد ته چې صفت واقع د لا بشرط شي مرتبه اجمانو کفي وایا دا بشرط شي او لا بشرط شي او بشرط لا شي مدونی کفي ګورې دا د درې شیان بشرط شي لا بشرط شي بشرط لا شي دا دې شیان عجبانو دا د سرا پاشو کې لیکلي وای وای استاد و خپل شاګردانو ته دغه د مرتبه وښوول چې بشک شي دي بشک لا شي دي دا بشک شي طالبان نه پوهېدل دا ورځ یو امي هم نه پوهېدل معاملہ ته ورلې ورته دا امي ته دوه دې تکبیر کړو یا به هم هغه په کوسه وي دی وجه نه په کوی امي ول زو سم په کوی نو وس به شرط شي هغه خر سره د ځل شرط لا شي هغه خر بیر ځل ځل کو به کیږي هغه بولی چې ځل اولاد شرط شي د ادمه نه خر دی بالا نه په خر چې ځل لري چې نه لري وتر هم دا چې چې دای کی ځاګي چې نسبت و هغه مقاصد ته واخې د بشرط شي مرتبه حقیقي به نه وي ولې یو شی به تر مقاصد را مخکې تر غیر مقاصد نه مخکې باري چې دا یاد کړی وای مثلا لکه دا هم چې کتابو کې لیکل کېږي د اضافي اطلاق پر کولای شي عمر ول د حقیقي اطلاق نشي پر کولای عرفي ابتدا دوی بوجي طالبان غیر د عرفي ابتدا د فارس مختلف اقوال راغلي چې دا یو ډول دي بشک شي لا بشک شي دلته بیا په عرفي شرط شي شرط لا شي ولې مقاصد برابر دي تر غیر مقاصد باندې مخې دي ویل دا د شرط شي مرتبه ده دا نو هیڅ ابتدا چې د حقیقي سره نسبت واخلي باره په مابین کې تباین ویل ولی ابتدا یا فکتا غواړي سترګې له مقاصد وسم نختی ورفتا غواړي چې نه به مختی سرګست وکنه او د ورپیو د جیمل اضافه فما بین یا غد عموم او خصوص مطلق مرتبه ولی په زمن کې د دغه مر ول ورپی ابتدا اضافي امر سره سم کېدلی ویل هی به وسره خیر خدا اول نور د پچمن وکړه چې بسم الله د حقیقت د حمد اضافي اکثر علما دغه باندې دغه باندې تسوس اعتراض بل دې مرور په بسم الله کې ابتدا حقیقي که په هم چې دې اضافي کړ عکس دې کړ چې عکس دې کړ وای خو دغه تعارض د فکر دي تاسو مطلب د په تعارض باغله چې په کوم طریقه تا کړی دي استغراب ستاسو د کمال د پروردګار د هم خلاص په دغه تراو نور استغرا چې نه یوازې دا اظهار د صفاتو د کمال سوی دی بلکې اجمالا او تفصیلا خپل دی په پوه سره بسم الله کې نه یوازې دا چې اظهار د صفاتو د کمال کیږي او اجمالا او تفصیلا بار سره اوس مخکې خبره د الله پر لفظ باندې ولیدل دا تعبیر د الله سره د شکو ذات واجب الوجود مستجمع دي جميع صفات الكمال ټول صفات د کمال په الله اجمالا یوازې راوي دا ورس رحمان او رحیم تفصیل هم کیږي نو دا ښکارا سره چې بسم الله متضمن د چالره وحمد حمد متضمن بسم الله لره چې ابتدا په بسم الله د حقیقت نو نه یوازې دا چې حقیقتا ابتدا په بسم الله راغلې ده په حمدم باندې را او که په حمد کې ابتدا کې په حمد مخکې په بسم الله ورسته بارب په حمد حقیقتا ابتدا چې په بسم الله حقیقي ابتدا نه را لکه ذاکر را یو واجه خدا ویم واجه من ذکر کړ طالبان پر ول یو اجمال بعد التفصیل یو تفصیل بعد الاجمال یو شی اجمالا یو ذکر کړ ورته تفصیل بیا وکړ دا یو طریقه ویمه طریقه بیا دا یو شی د اول سره په تفصیل کې روا فاخر چې بیا یو اجمالی دي علما د شوای وای تفصیل بعد الاجمال اولاد تر اجمال بعد التفصیل وجه دا ده چې دا د تفصیل بعد الاجمال چې دا څه وکړو په ځین کې پیدا کړي څه تمکن په ځین کې پیدا کړي نو ځکه دا چې تفصیل بعد الاجمال اولاد چې ابتدا په بسم الله کې حقیقت په هم دې اضافه تفصیل بعد الاجمال بارا وړي وړي یوار هم اجمالا په اجم کې د چا ذکر د بسم الله بیا به ورسته تفصیل دا غوړي چې الحمدلله الذي قال من ذكر الانسان فلانه یو دا نه تفصیل به بیا راځي نو هغه اولا کار هغه وخت ادا کیږي چې ابتدا په بسم الله کې حقیقي وګورو درېمه وجه دا چې په ګورو هم مشتمل په باندې دی دا ښکاره خبره او بسم الله بیا چې دا هغه پر ذات مشمل ده مضاف دې تمام دی هغه ته صفت مقدم دی تفوس لیکن د تقدم سره هغه ذاتي او عقلي تقدم لري یادوم زماني تقدم و نه چې جانو العیاذ الله خلوه د ذات د پروردګار د صفات څخه راشي د کمال دغه شي نه بلکې دا تقدم عقلي او ذاتي دی نو عقل وايي چې موصوف تر صفات مقدم ولو که یو کوي سره واړی ازلی وی واړی دی ابدی و عقل دا غوائی چی موصوف نسبت چی دی آغا تقسیم دی جسمنا پر ذات مشتمل هم صفت مشتمل ذات تک صفت قدم ذاتی در رو دی و ذکر کدا په بسم الله کې حقیقي کړه په حق کې ذاتی بسم الله تر هم مخ کې ذکر کوله سره مواجه دې ذکر کوي وای وای کچی دا بسم الله وحمد وار یو کتاب کې ذکر کېدل په اجماع پر دې د چې بسم الله به پر هم نصیب یو د دواړو ذکر دی یو د دواړو د ذکر کولو وروسته د تقدیم خبره ده اجماع پر دې نه ده چې دا هم د بسم الله په دواړو کتاب کې ذکر دی پر دې اجماع نه ده ولې که پر دغه اجماع دا اجماع به برمات شي په کافي بسم الله ما جوه وی الکلیمه لا هم چیری دی کلمه بلکی امام بخاری صاحب په بخاری شریف کې هم دی ذکر کړی کبیر یعنی پر دې اجماع نه ده چې دوار به ذکر کیږي خیر که دوار ذکر سوله یا مر و چې ما پر دغه باندې د چې بسم الله به تر هم بختی کیږي نو ځکه هغه کتاب په دې بسم الله کې حقیقي بلل او په هم کې چې د هغه نو اضافي بلګر یو واجب بل هم په بدل میزان چې ما د کوه حال په پنځه په اشور کې راځي هغه په فنن په کې راځي چې هغه در سره د دې هم نور ول د دې تعلق په بسم الله کې د ابتدا په یو کې د غری د بسم الله نه د هم د دې تعلق په ابتدا شروع د کتاب په هم باندې بسم الله هغه مخکې مصنفینو شروع خپل د تابو په اسم د الله کړي دی امو تابو مور مو اتباع کړي انو مخکې مصنفینو تر دغه مصنف مخکې چې بسم الله ذکر کول د کتابو سره د هم ذکر کړي سره ما واجب دی دا ذکر کول ولدا بسم الله چې په سر کې د کتاب ذکر کوي سرویج د خپل کتاب دا کتاب رواج مشهور شهرت کتاب شمرت د کتاب طالبان هغه وخت راتللی شي چې نفع یې رسول اخیستل کېږي هغه کتاب مشهور نفع پر هغه کتاب ډېر اخیستل کېدلی شي چې منتفع دي نه وي نفع پکښې منتفع به هغه وخت وي چې متبرک برکت والا وي برکت والا هغه وخت کېدلی شي چې اسم د الله پکښې نو چې بسم الله ذکر شي کتاب چې هغه متبرک چې برکت والا وي یو استاد برکت وی پر هغه باندې موږ ول نه پښتل کی چې نه په پرواز تل سنو چې من تفاعلی سنو مشکور دی هغه کتاب د تاسو شهرت لپاره موږ ته بسم الله دی په سر کې کوي زما واجه دا وی طالبا موږ ول په وخت کې د تشنیف په مصنف څه توهمات د عدم تشنیف کې شي د شیطان د طرف څه وسوسې دا وسوسه د فار بازي ماشاء الله دوه مړول خبري بیان کړي چې په ډول وسوسه وجه مصنف ته پیشي یو د شي کله شیطان د شي وسوسه ورته پیشي چې تسنیب مکوه شرح مل جوړو ولې د کوم مرن تشریح چې څو طالبان ته کوي چې شرح جوړ کېږي خو هغه تاسو کې کړه د پاشا کې دا تاسو کې نو هر عالم هغه شرح کوي هغه باید اوس چې هغه د یو المرجع د هغه طلبا وي بیا باندې د چینی شهرت ته خلل ورسي نو عبارت نه ته چې تفار یو واجب ده او کله بیا د شمول او تصوف دي شي کله یو عالم خلق فيه په نامه چې دا شمله یقین عادت ته هم عصر علماء کله دا تشنیب کو چې هغه تشنیب یو ګوري بیا یې نه مې دا تشنیب باندې رسول کې دا ځای غلط دی او دا ځای غلط ودای نه چې نامه ته خلل ورشي چې خلک بوای علما یا طالبان دې خو یو کاچوغه نوم درلود منګر دا کتاب ته چې ګورو چندون فن یې پکړي شهرت ته موږ خلل ولرسي نو دې بسم الله ذکر کې د دې د فارس بارا هغه د وسوسې د شیطان د پاتوي چې انسان پر چې شي وسی د سپوږ چې دا امر زیبال کار وسی د سواجه ذکر کوي شپږم واجب دې د شي ذکر کوي تعالی وای دا مسلمانینو د خپل کتاب او د تصدیق کتاب د نظام سره د عالم کړی د عالم کې دا څلور شیات ذات پروردگار دی چې پخت پرو چې پخت پرو جګار دي رسالت ته انبیا و دي او د کائنات پیم د خپل کتاب دا شي جوړ کړی اسلام په سر کې ذکر کې پر ذات مشتمل دی هم ذکر کې هغه په صفات د روزګار مول بیان په شي راځي ولات پر نبی ذکر کې رسالت ته اشاره راځي او دا نور شنه نو د شي لکه دا کائنات دې د فار د بسم الله و مواجه دوی د ذکر کړي طالبا د ټول انبیاء او مر او توبات چې راغلي دي پاغو کې بسم الله لکه مر ول د هغه څخه د یو مکتوب چې د سليمان عليه السلام اپ دې په قران کې لیدلې دي چې بلقیس د کوم خط الاستاو انه سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فسر کې دا بسم الله د خپل مکتوب ذکر چې چا کې استاو نو دا د مسلمانانو کتابونه یو قسم مکتوب لیکل شي دي او طلبه او علما او قراءت دا تشریف چوي ځکه له انبیا او خپل مکتوبات مستدر کړل په هغه بسم الله د ان اخفي ان د خپل مرور مکتوب مستدر کړی وي هغه مرور چې شبانه په اساو باندې راغلا اته مواجب هم کېدل نه استعلیبا د بسم الله په ویلو باندې په حدیث باندې ثابت چې هغه صغیره ګناهونه معافي یعنی د بسم الله په ویلو کې ډېر فضائل په حدیث کې ذکر شوي نو هغه فضائل یې ځان حاصلول ځکه د کتاب په سر کې بسم الله ذکر کړی او نه مواد دې د شي ذکر کړي شرک په دې کې تیمم او تبرک تبرک او تیمم حاصلول اسماء او د پروردګار هغه مر وتا په سر کې چې کړی مر ولا غوښنه ذکر کړي بعض خلاصام وایي په دنیا کې اول یو پر حضرت آدم علی السلام راغلی او هغه مستقر په داغه چا باندې و په داغه مرو بسم الله باندې تشکیل وو نو ځکه دوی هم تشکیل په داغه باندې کړی د بسم الله په سر کې سلامو د ابي چې ذکر سره او امتثال د قران او د حدیث او په قران کې دا راغلي بسم الله یجریها و مرتا ني یا مور په حدیث کې راځي چې بسم الله توکلنا یا بسم الله او معتزله ګان وایي و یادې د تبرک د فار د د استعانت د فار نه د دلیل د شي ذکر کوي وایي کبه د فار د استعانت هغه د استعانت دی بار د عالی د فار دی نو مطلب دا هغه دی اعلی وی دی شي دا نو بدل د جسم د فروشګار اعلی و دی او اعلی ګرد امر سره دل عالی خصيت شي اسم د الله د علایا ځلان نسبت د خصاصت راجن کو د جسم دا سوی ادب وذکر به د استعانت د فار ده وای د تدرب د فار اهل سنت والجماعت چې جواب ورکوي خپل مدعا د ستاره وای وای دې چې د استعانت د فار چې خپل دی الګ کی الګ کمر خصيصه ترجل آیه نه ده طالبانو دا آله دوه ډوله ده یو آله د شي د پاره وي یو آله د پاره د اعتبار د شي یو آله د شي د پاره یو آله د شي د اعتبار د پاره د چا شي معتبر په جوړي هغه هغه آله بارخ شي ستر ذل عالی چې دی آله د یو شي د پاره دی علاوه بار د اعتبار د شي هیڅ خصاصت نشته ویلي چې د ده په وجه بل شی معتبر جوړېږي په ده کې به نو دونه موږ ور هغه بیا اعتبار که یو طالب چې په مدرسې کې ځای دی بیا مصمم ته یو ملا واویسته ویل نو چې دا ملا په واویستې ده اعتبار پیدا پیدا یې ورکړي وای فتحا اخو السکون ده په خطاب دا فتحا نه ده دا نزل د سکون دی په سکوالي یو کلمه ساکنه یې ټول سپکې دا فتحا چې لري هم د غونه صفات په سکوالي په چی دي هیڅ خبره سره ویم دا دا کلمات په تمامه دي پر یو حرف باندې هم کلمه لیکل په دوه حروف باندې او درو باندې په سایدان نو هغه کلمه چې پر حرف واحد باندې وي هغه مفتوح وي نو دا به خو یو د کلمه د چې پر حرف واحد باندې په کار دا به چې دا مفتوح وي مکسوره ولې جوړه شوې ده موږ دا ولاري رد جواب موږ وایي دا فتحه ولو که اخذ الكل خدي تسقط والي خو کسره هم اخو السکون دي هغه بیا په چی په خروج د سکون چې وځي کسرې سره بچي ولستي سر فمیر فیاد دی هغه وایي ساکن کې ظاهر لیکه هر لیکه بل کسره ساکن ته کې جا کسر کاوه حرکت ته کسرې وایي وایي دا چې نه وایي نو دغه کسره ګوان چې اخو السکون سو مرل مرل په هغه خروج کې لکه په حج اخو السکون په صفت او دې مواد د ادا مراد شوی دا دې په خپل هر جر دی د تاثیر په خپل مقبول کې د جر دی نو کدا په خپل هم مکسور دی نو بد مؤثر او د اثر تفکیک سره راځي دې مؤثر ده د د مدول هغه اثر په خپل مقصود کې په جرمو دا ام عادت سره ویل شوی نو دا یو وجه ولې تطبیق په مابین یا نو من ول خبریا ده او که انشائیه ده کمه جمله ده په پوهیږ او کته شي چې دا من ول تل د جملې عمده جز دی او که فضله جز دی دا چې چې من ول من ول عمده جز موضوع ده که محمول څنګه او که چیرې په جملې کې څلو استعمال کوي امر کولای چې دا اوس جمله من ول انشائیه ده خبریه ده اسمیه ده او کفیمیه ده څه رقم یقین موږ ول په دې کې اختلاف د بجینو علماو او د کوفیینو علماو اختلاف دی په اصلا احتمالات په مطلق کې شپږ دي و درې کومین مختار کوي درې بشرین مختار کوي هغه کم احتمالات متعلق د دغه دې اسم دی کفیه دا دوا عام دی که خاص سرور مقدم دی که مؤخر دی لا اثبات سره کم دې ته تعلق نشي که ترجیح بیا تر ار یو په دې کې دا به عامي که به خاص پر سلور سره تقدیرو باندې مقدم به یې که به مؤخر یې سره کم دی د سنین علما د شوایي کوي وایي د دې متعلق په فعل یا یا تاخیر د ما حق تسلیم دا حضر او قصر فائدہ کوي طالبان او دلته مقصود ام حضر او قصر دی یو شی رتبه د تسلیم لکه د عامل دی ورسته کې هغه دا حضر او قصر فائدہ کوي او دلته مقصود ام هغه حضر او قصر دی طالبان حضر او قصر کوم د ټول له تسلیم مختصر بیان کړی هغه درې قسم کله مدو را قصر افراد کله قم قلب کله قصر سعید وم د دغه درو هغه معلومات سړي ته د مخاطب په اتباع کې ادلې که مخاطب اشتراک ځان درلودي تخصیص وکړي دا قصر افراد او کله چې و چې هغه مخاطب د تردد ځان و تا تخصیص ورته وکړي وسعین دی ویدو او که مخاطب ستا د هغه حکم خلاف ځان درلودی ته څنګه حکم کې د هغه پر خلاف ته د ځان نو دغه تباره هغه قتل قلب ویل کېږي دلته دا حصر و قتل پیدا کوي طالبان دا نو هغه قتل قاب دی باندې ولې مشرکین خو به موږ ول د الله سره نور شان ام شرکان کوله نو موږ افراط عادي وکړو او یا د دې چې طالبانو چې هغه شروع واځي موږ ورته هغه اسماء او د بوتانو دوی موږ قصر قلب او یوازې په اسم باندې د الاد ممالک کې دي چې او هغه عام دي او مؤخر دي طالبان نو پر دغه تفسیر باره د بسم الله الرحمن الرحیم ابتدیو خپل بسم الله الرحمن الرحیم نو بارر الجمله نه ده